بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم اورونو مومنانو شكار خبر ده چې الله عز وجل انسان عاجز پیدا کړی دی یعنې دا چې په ژوندانه کې انسان د داسې پیښو سره مخ کیږي چې د هغو دفاع د انسان تر توان وتلی وي یعنې دا چې انسان ناروغه کیږي داسې تکالیف ورته رسیږي چې دی د زغم توان نه لري لوږه تنده یخ ګرمي او داسې نور وهمونه او تکلیفونه ورته پیښیږي چې د انسان تر توان وتلي وي انسان حتما مجبور دی چې د خپل رب تعالی جل جلاله څخه د دغه مشکلاتو د لرېوالي په اړه مرسته وغواړي که څه هم انسان خو ټول عمر داسې وي چې په فکر کې یې شیطان داسې خبرې ورګرځوي چې ته د ځان لپاره مرسته کوونکي پیدا کړه الله یې د ذهن څخه ایستلی وي مګر خو حقیقي مرسته کوونکي د الله د بنده الله جل جلاله دی بل څوک یې حقیقي مرسته کوونکي نسي جوړېدلی همدا وجه ده چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي وخلق الانسان ضعیفا باور وکړي چې انسان ضعیف او عاجز پیدا کړل سوی دی انسان داسې واکمن او ځواکمن نه دی چې په ژوندانه کې چې هر څه مشکلات دته پیښیږي د هغو ټولو جواب دی خپله ووایي او د مشکلاتو او ستونزو سره د مقابله وکړي د مشکلاتو او د ستونزو دفاع دې ورسره وي عجز دې ته وایي چې مشکل چا ته پېښ سي خو دفاع یې ورسره نه وي نو انسان حتما داسې دی چې ستونزې او مشکلات ورته پیشې شي دفاع یې نه لري نو ځکه انسان ډېر عاجز او ناتوانه دی که چیرې یوه تبه پر یو انسان باندې مسلط سي نو د یو ساعت نه بلکې د څو دقیقو زغم یې هم انسان نه لري که چیرې د انسان په وجود کې یوه ډېره باریکه د سر د بېشته په څېر یوه رشته بنده سي د وینې جریان قطع کړي انسان جنې مري دومره توان او طاقت نه لري چې دی د مقاومت وکړي او ځان دې د مړینې او یا سخت تکلیف څخه خلاص کړي دا خو معلومه خبره ده چې انسان عاجز دی ضعیف دی کمزوری دی ناتوانه دی حتما مرسته کوونکي غواړي ضرورت ورته لري او دا په دنیا کې قانون دی کله چې یو څوک ضرورت او اړتیا پیدا کی نو د ضرورت او اړتیا په وخت کې د یو چا څخه غوښتنه کوي چې زما سره مرسته وکړه او دا هم په دنیا کې قانون دی چې یو کس د بل چا څخه مرسته یوه ورځ وغواړي هغه یې ورسره وکړي دی ځینې خوشحاله سي بیا دوهمه ورځ مرسته ځینې وغواړي درېیمه ورځ مرسته ځینې وغواړي څلورمه ورځ هغه سړی تنګ سي وایي وروره ستا خو هره ورځ غوښتنې دي تا غوښتنې زما په وسه نه دي پوره په عذاب شوم په تکلیف شوم ستا د خو یوه ورځ نه ده یعنی تر دریو تر څلورو تر پنځو وارو بلابد بل انسان د چا سره مرسته نه کوي که یې ځینې وغواړي هغه ورته په غوسه سي ورته بدنیتی سي چې ته ولې په ښه نه پوهېږه دغونه ښه مې در سره وکړله څو واره مې ستا مرسته وکړله بالا مې ولې په تکلیف کوې دا چې یو انسان د بل انسان څخه مرسته کول غواړي د داسې حالت سره مخ کیږي دا چې دی د دې حالت سره مخ کیږي حقیقت دا دی چې د خپل هغه حقیقي مرسته کوونکی ذات چې هغه د مځکو د اسمانونو واکمن او پیدا کوونکی خالق و مالک دی د هغه څه مرسته نه ده غوښته که چیرې د هغه څخه مرسته وغواړي هغه هیڅکله ده ته په غوسه کیږي نه هیڅکله د ده څخه په دې ناراضه کېږي نه چې دی د هغه څخه تکراري غوښتنه کوي بلکې لا دا چې الله جل جلاله داسې ذات دی چې خپلو بندګانو ته فرمایي وایي هر څومره ډېرې غوښتنې چې تاسو زما څخه کوئ زه په راضي کېږم او که څوک زما څخه مرسته نه غواړي زه ځینې ناراضه کېږم الله جل جلاله ستاسو رب تاسو ته داسې فرمایي و ای زما بندګانو ما ته دعاوې کوئ زه ستاسو دعاوې قبلوم دا د الله وعده ده موږ په دنیا کې که وګورو یو انسان چې سقه انسان وي پو انسان وي هغه هېڅکله د وعدې مخالفت نه کوي او که چیری یو واکمن وی یو باچا وی نو منوشان ای د دنیا تر کنجه کنجه تللی هغه بیا هیڅ کله واده نه ماتی ځکه هغه دا د واده ماتول دا پر خپل ځان باندې یو داغ ګڼي پر خپل حیثیت و نوم و نشان باندې یو داغ ګڼي نو د واده مخالفت نکي الله جل جلاله خو زموږ او ستاسو سره د دعا د قبلېدو وعده وکړله نو داسې ذات داسې الله چې دا د دنیا باچهان د غلامانو په حیث هم نه مني د خادمانو په حیث هم نه مني الله جل جلاله داسې کسان لکه د دې دنیا هغه ستر امپراتوران ستر ستر باچهان دي د الله جل جلاله د یو مرئی په حیث دا نه مني نو داسې ذات به کله وعده ماته کړي یقینا وعده نه ماتي نو دا چې موږ هر څومره احتیاجات زیات دي هغه سراب لرو وای هر څومره ډېرې غوښتنې چې کوي زه په راضي کېږم او وعده یې هم راکړې ده یوه بله خوشبختي لا دا ده چې په ټوله بشریت کې الله جل جلاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت بهترین امت ګرځولی دی په دې وجه باندې چې دغه ژمنه او دغه وعده الله جل جلاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر بیاست او د ده تر پیغمبرۍ مخکې پخوا انبیاو ته ورکړې وه د نورو انبیاوو علیهم السلام امتونو عامو خلکو دغه افتخار نه درلودی چې الله وایي ای انسانانو تاسو زما څه غوښتنې کوئ زه به یې قبلوم بلکې دا افتخار د هغې زمانې د انبیاوو مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله د دغه آیات په تفسیر کې لیکلي دي چې د دعا د قبلېدو په اړه چې کومه الهي ژمنه سوې ده دا د دې امت کې محمدي اعزاز دی الله دې امت ته دا اعزاز ولا ورکړي پخوانیو امتونو دا اعزاز نه درلودی د پخوانیو امتونو انبیاو دا اعزاز درلودی الله د هغه انبیاو اعزاز ودي عام انسانانو ته ولا ورکړي دا بل ستره خوشخبری د زموږ او ستاسو لپاره چې الله جل جلاله هغه څوک چې هغه انبیا دي د هغه اعزاز یې موږ ته د دعا اړوند راکړي او دعا سره د دې چې الله جل جلاله یې د قبلیتو وعده کړې ده او سره د دې چې الله جل جلاله څخه هر څومره مرستې سړی غواړي هر څومره غوښتنې ځینې کوي الله په راضي کېږي بلکې که یې نه ځینې غواړي الله لا ځینې ناراضه کېږي داسې نه دی لکه د یو انسان څخه چې مرسته یو ځلې وغواړې دوه ځلې وغواړې دریم یا څلورم ځل هغه تندی در باندې تریم کړي وایي ستا خو یوه ورځ نه ده بلکې الله جل جلاله دا غوښتنه د الله څخه د دعا غوښتنه دا اصل عبادت بللی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء مخ العباده دعا د عبادت مغز دی دغه حدیث ترمیزی امام ترمیزی رحمت الله علیه په خپل کتاب ترمیزی کې په دو دېرش درو نوي رقم باندې روایت کړی دی د دا تفسیر د دغه حدیث په تفسیر کې مولانا محمد شفیع رحمت الله علیه لیکي البته تفسیر مظهري په حواله باندې وایي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دعا ته اصلي عبادت ووایه او دعا یې د عبادت مغز وبلل دا په دې خاطر باندې چې عبادت څه ته وایي عبادت د خپل مولا د خپل حقیقي بادار په وړاندې باندې تذلل او عاجزي څرګندول دا د عبادت هغه اصلي مقصود دی که چیرې یو څوک و بل چا ته خپل ځان عاجز او ماتحت وشي دا خو عاجزي و تذلل سو او که چیرې بیا هغه ته د احتیاج لاسونه هم پورته کړي نو دا تذلل او عاجزي کامله ښه پوره سول نو په دې وجه باندې دا دعا اصلي عبادت دی چې ته خو یو د خپل بادار په وړاندې باندې عاجز یې فکر دې جمع دی او د هغه څخه خواست کوې غوښتنه کوې زارۍ ورته کوې او بیا دې لاسونه هم ورته پورته کړي دي دا د لاسو په پورته کولو سره هغه عاجزي او تذلل پوره کېږي د عبادت اصلي مقصد عاجزي ده د الله په وړاندې باندې سر ټیټول تذلل کول ځان عاجز او کمینه ما تحت پرځول او ځان یقیني ما تحت بلل دا د عبادت مقصد دی او دا چې ته لاسونه هم ورسره پورته کې نو هغه تزلل عاجزي او د عبادت اصلي مقصد ښه پوره سي نو په دې لحاظ باندې په دې لحاظ باندې دې عبادت ته اس د عبادت اصل او مغز ویل سوی دی او یا دا چې دې عبادت ته یعنې دعا کولو ته اصل او د عبادت مغز په دې وجه باندې ویل سوی دی چې د عبادت څخه مقصود د جنت غوښتل دي د عبادت څخه مقصود د دوزخ څخه خلاصون دی کله چې ته خپل بادار ته لاسونه پورته کې نو ته هم په دعا کې د الله رضا غواړې د دوزخ څخه خلاصون غواړې د جنت غوښتنه کوې د جنت چې کوم مقصد دی هغه په دعا کې پروت دی ځکه د عبادت اصلي مقصد د عبادت مغز د عبادت هغه حاصل او خلاصه د دوزخ خلاصون او د جنت غوښتنه ده د الله رضا ده او په دعا کې هم دغه شان غوښتل کېږي نو ځکه د دعا مغز د عبادت ده او بل دا چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې تاسو د الله جل جلاله فضل او مرحمت غواړئ نو تر ټولو لوی عبادت دا دی چې د تنګۍ په وخت کې د زحمت په وخت کې د خپل رب څخه د پراخي انتظار کوي خپل رب ته دعا کوي کله چې تنګي در باندې راشي زحمت در باندې راسي ستړیا در باندې راسي احتیاج در باندې راسي نو ته د خپل رب څخه هیله او غوښتنه کوه چې ای الله پر ما پراخي وکړه او ته چې د دې پراخۍ په انتظار کې یې دا علیه السلام وایي وایي تر ټولو لوی عبادت دی څومره جالبه ده یو خو دا چې ته پر تا تنګي راغلی د زحمت راغلی دی د الله څخه غواړی چې الله دا زحمت زما څخه لرې کړې نو خو ته ډېر باید په دې خوشحاله سې چې الله عز وجل زما زحمت لرې کړي مګر جالبه خدا ده چې الله جل جلاله ستا زحمت لرې کوي پر دغه ستا پر غوښتنه باندې الله ناراضه کېږي نه بلکې پر دې باندې ښه ثواب لا هم درکوي علیه السلام بیخي لوی عبادت لا ورته ویلی دی او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا چې ته د الله عز وجل څخه تکارا غوښتنې کوې او د الله جل جلاله څخه غواړې چې یا الله زما څه زحمت لرې کې زما څه تکلیف لرې کې ما ته جنت راکې ما د دوزخ څخه وساتې پر ما باندې د قبر تنګۍ اسانه کې ما د حشر د میدان د سختیو څخه وساتې په دې الله ناراضه کېږي نه په دې الله خوابدی کېږي نه الله دا نه درته وایي چې انسانه ته څونه غوښتنې لرې یوه ورځ نه د دوی دې نه دې داسې نه وایي بلکې که ته چوپ پاتې سې د الله څخه غوښتنې ونه کړي الله په دا ناراضه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې د الله جل جلاله څخه د خپلو حاجتونو غوښتنه نه کوي الله جل جلاله دغه کس ته په غضب کې وي دغه حدیث ترمیزي ابن حبان او حاکم روایت کړی دی او دغه دغه حدیث چې د علیه السلام دی دا د هغه آیات و مفهوم ته اشاره ده چې الله پاک فرمایي وقال ویلی دی ربکم رب ستاسو ادعوني استجب لكم زما څخه دعا وغواړئ زه یې درته قبلوم او ان الذین یستکبرون عن عبادتي څوک چې کبر و غرور کوي زما د عبادت څخه اصل د عبادت دعا ده مغز د عبادت دعا ده یعنې دعا نه کوي متکبر وي بې پروا وي د الله څخه غوښتنه نه کوي خپل حاجت ته الله سپره کول نه غواړي الله وایي سیدخلون جهنم داخرین ژر دي چې دا کسان به زه جهنم ته وغورځوم همیشه به په جهنم کې وي نو ای مسلمانه ته چې د الله څخه دعا کوې د الله څخه غوښتنه د یو حاجت پوروالی غواړې الله په دې راضي کېږي که دې نه غوښتل الله دې جهنم ته غورځي الله بیخي د څه ناراضه کېږي خو یوه خبره سته هغه خبره دا چې یو څوک دعا غواړي دعا خو بهترین عبادت دی له کامښت یو حدیث ثبوت دی چې ذکر سول او همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دعا د مؤمن لپاره وسله ده دعا د دین ستن ده دعا د اسمان او مځکې نور دی او همدا ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د چا لپاره چې د دعا دروازې خلاصې سوې د هغه لپاره د رحمت دروازې خلاص سوې یعنی د رحمت د دروازو خلاصېدل یقیني دي څوک چې دعا غواړي هغه ته حتما د رحمت دروازې ورخلاصېږي دا یقیني خبره ده او بل لا دا چې الله جل جلاله ته تر ټولو بهترینه دعا دا دعا محبوبه ده چې څوک فرمایي و یا الله ماته عافیت راکړه عافیت د دنیا او د آخرت د ټولو مشکلاتو څخه خلاصون ته وایي ستا دعا د الله تر ټولو خوښه ده یعنې دا چې ته د الله څخه غواړې چې د دنیا او د آخرت د مشکلاتو څخه مې وساته ای الله زه ستا بنده یم تا ته دا دعا کوم الله ته تر ټولو دغه دعا زیاته محبوبه ده مګر هغه خبره سته هغه خبره دا ده چې یو څوک وايي، ډېر وخت داسې پېښ شوي چې زه دعا وکړم او هغه دعا نه وي قبله شوې نو د دغه دعا د قبلېدو وجه په څه سره د دې چې الله عز وجل وعده راکړې ده چې زه ستاسو غوښتنې قبلوم او الله جل جلاله هیڅکله چې وعده وکړي مخالفت نه کوي نو بیا څنګه داسې وشي ډېر وخت سړی دعا وکړي مګر دعا نسي قبوله وجه چی شو د دې لپاره دوې خبرې سته یوه خبره دا ده چې دا دعا چې انسان وکړي هېڅکله نه ردې شي ځکه تفسیر مظهري د دغه حدیث په تفسیر کې یو حدیث مسند احمد را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هر انسان چې دعا کی دعا دې وکړي الله یې یقینا قبلوي مګر د ګناه لپاره دې دعا نه کړي او د صله رحمي د پرې کېدو لپاره دې دعا نه کړي ځکه هر انسان چې دعا وکړي الله یې یقینا قبلوي د چا تر خوله چې و الله ته یوه غوښتنه راووتل الله جل جلاله د درو شیانو څخه یو شی خامخا وکړي یا دا چې کوم څه به غوښتي دي کټ مټ هغه شی وله وکړي دا د یو تکلیف نه څخه د خلاصون غوښتنه کړې ده الله عز وجل یې په لنډ وخت کې د ده غوښتنه خاص هغه غوښتنه قبلوي او دا زحمت څه خلاصوي یا یې د یو کار غوښتنه کړې ده الله جل جلاله هغه کار به سي په لاس وله ورکړي کټ مټ هغه شی وله ورکړي دا یو او یا دا چې هغه شی که په لاس ورغلی نه نو د ده دا فکر سو چې والا زما دعا قبوله نه سوه نو نبی علیه السلام فرمایي ویا خو د هغه شعور کوي چې دا ولا ور نه کوي نو دی کې دا فکر نه کوي چې زما دعا قبوله نه سوله الله جل جلاله د هغه شي په بدله کې په قیامت کې یو بهترین شی وله ورکوي د قیامت په ورځ باندې چې دی خپل عملنامه خلاصه کړي نیک اعمال وویني داسې بعضې بعضې جایزې به وویني چې ته په دنیا کې نه یې کړې او یو په جنت کې داسې انعامات وویني چې د هغه عمل به ده په دنیا کې نه یې کړي نو دی به غوښتنه وکړي سوال به وکړي چې ای الله تاسې یو عمل خو ما نه و کړی چې زما په عملنامه کې مجرا لیکل سوې ده یا جایزه راته لیکل سوې ده یا یا الله په دې جنت کې چې ما ته څومره لوی نعمت راکړل سو د دغه نعمت لپاره خو ما څه عمل نه و کړی دا ولې راکړل سو نو ده ته به وویل چې تا په دنیا کې یوه ورځ یوه دعا وکړل ستا هغه حاجت په هغه ورځ په هغه شپو کې قبول نه سو الله جل جلاله یې بدله دغه د په جنت کې دله درکړل او یادا چې هغه شی الله ور نه کی په جنت کې بدلا ور نه کی یو بل دریم ګټه الله په لاس ولا ور کی هغه دریمه ګټه دا وي چې دته په ژوند کې یوه ډېره لویه بلا یا فتنه راتلونکې وي دی ورسره مخ کېږي یوه ورځ دی دعا وکړي الله جل جلاله هغه دعا قبوله نه کړي یعنې هغه شی ولا ور نه کړي په جنت کې بدلا ولا ورنکي د دغه دعا یا د دغه غوښتنې په بدله کې چې ده د الله څخه کړې د دې په بدله کې دا بلا او فتنه ځینې وګرځي ډېر به مو داسې اورېدلي ولیدلي وایي پلانکی ځای موټر ټکر شو کرته خلک یې مړه سوله مګر یو سړی ټول روغ رمټ پاتې شو هېڅ نه ورپسې د خدای تعالی قدرت دی خلک داسې خبرې کوي دا به مو لیدلي دا هم د دغه مثال دی دغه سړی یو وخت دعا کړې وي هغه شی الله نه یې ورکړی په جنت کې الله جل جلاله د هغه دعا بدله نه یې ورکړې ده دغه دعا په بدله کې دغه بلا ځینې وګرځي حاصل دا خلاصه ده چې څښتن تعالی جل جلاله هیڅکله د بنده دعا نه ردي کله چې به دا بنده دعا وکړم یا خو هغه شی ورکړي یا یې په جنت کې بدله ورکړي یا ده ته یو بلا او فتنه را روانې د هغه بلا او فتنه مخه په دغه دعا ځینې ونه سي یعنې حاصل دا چې هېڅکله د بنده دعا دا بسې نه سي خو یوه خبره لا بله هم سته هغه دا چې کله بنده له خپل رب جل جلاله ته لاسونه د احتیاج پورته کړي او دعا کړي الله جل جلاله خو یې نه ردوي مګر دا چې دوی د اول وارې لاسونه و الله ته پورته کړي د هر انسان دعا الله قبلوي د کافر د هم قبلوي د ګناهګار د هم قبلوي د نیک عمله د هم قبلوي د بد عمله د هم قبلوي او که څنګه داسې پوښتنه سړي ته پیدا کېږي نو که کافر دعا وکړله هغه ته هم الله جل جلاله د دا درو شیانو څخه یو وله ورکړي ګناهګار چې وکړي هم بدکار چې وکړي هم نو په دې اړه باندې خو لومړۍ خبره دا ده چې کوم د دعا وعده چې الله عز وجل کړې ده د ټولو احادیث څخه داسې معلومیږي چې الله عز وجل ته چې هر بنده لاسونه د احتیاج پورته کړي الله جل جلاله خالي لاس نه پرېږدي یو څه پکښې ور اچي د ګدایي لاس چې خپل رب جل جلاله ته یو څوک پورته کړي الله جل جلاله یې دغسې نه پرېږدي حتما یو څه پکښې ور اچوي مګر مولانا مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې د دعا د قبلېدو لپاره څه شیان ذکر کړي دي نو هغه دا چې دی موده یې هم دغسې لیکي وایي د دعا د قبلېدو لپاره خو داسې ځانګړی شرط نشته هر وخت چې وکړي هر څوک چې وکړي داسې نه دی چې دی به خامخا اودس لري او پاکې جامې به یې اغوستي بلکې پر هره مهال چې د ملا والا ته دعا وکړي الله یې دعا قبلوي خو په ځینو معتبرو او معتمدو احادیثو کې داسې موانع ذکر سوي دي چې کله په انسان کې موجود سي الله جل جلاله یې دعا نه قبلوي د مثال په ډول باندې په یو حدیث کې راځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله عز وجل مې داسې څوک جوړ کړي چې دعا مې قبلې شي یعنې دا چې ای پیغمبره ما ته دعا وکړه چې الله مې مستجاب الدعوات کس جوړ کړي داسې څوک مې جوړ کړي چې زه هره دعا کوم الله یې قبلوي داسې یو څوک چې زما سره جوړ سي داسې دعا راته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل انس وایي انس رضی الله عنه وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه داسې غوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل خپل کسب دې د حرامو څخه پاک کړه دعا دې قبلې شي هر سړی چې یوه ګوله حرام شی خولې ته پورته کړي څلوېښت ورځې یې دعا نه قبلې شي الترغیب والترهیب دغه حدیث سره نقل کړی دی او نورو محدثینو کرامو هم دا حدیث د دې حدیث تایید کړی دی یعنی حاصل دا چې یو څوک که غواړي چې مستجاب الدعوات کس جوړ سي نو د حرام شیانو څخه دې ځان وساتي یو بل حدیث چې امام مسلم رحمت الله علیه را نقل کړی دی هغه حدیث داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ځینې بندګان به داسې وي چې په سفر به تللی وي او د سفر په اوږدو کې به یو ځای ده که ستونزه او مشکل پیش سي د خپل رب لوري ته د اسمان لوري ته به لاسونه پورته کړي او یا رب یا رب داسې به وایي یا ربي یا ربي یا ربي د خپل رب څخه به غوښتنې کوي مګر د ده خوراک څښاک او جامې به حرامې وي د دغه حرمت له امله به د ده دعا نه قبلېږي دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه رانقل کړی دی دا حدیث هم دې ته اشاره کی چې یو مؤمن مسلمان که غواړي چې خپله دعا یې قبوله سي نو د دعا د قبلېدو لپاره دا شی لازمي دي چې د حرام مال حرام خوراک څښاک د دې څخه ځانونه وساتي د مؤمن مسلمان د حقوقو څخه ځانونه وساتي چې دا د په مال باندې ګډېږي نو حتمي سوله چې که څوک پاک حلال مال ولري په خپله دکانداري تجارت کاروبار په ټولو شیانو زندګیو کې د حرام رزق روزي د حرام مال څخه ځان وژغوري حتما د دا سړي دعا قبلېږي الله عز وجل یې نه ردوي او دا ډول یو بل حدیث چې امام ترمذي رحمت الله علیه را نقل کړی دی او د امام د حضرت ابي هريره رضی الله عنه په روایت باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې په بې پروایي سره دعا وکړي الله جل جلاله د دغه بې پروا کس دعا نه قبلوي په بې پروايۍ سره دواړو داسې یو لکه دا زموږ خلک چې په اکثرو ځایو په مجلسو کې ناست وي کله دعا وکړي کله ناست وي خبرې کوي خاندي او مسخرې کوي او دا وایي چې الله ته فضل وکړي یا الله ته فضل وکړي الله دې مو معاف کړي الله دې مو معاف کړي خبرې په خوله کوي مګر لیکن فکر او سوچ بل ځای فکر او سوچ د شیطان په خدمت کې وي په مسخرو لهو لعبو په نورو شیانو اخته وي مګر په خوله باندې وایي وای الله دې فضل کی الله دې فضل کی الله دې معاف کی الله دې شر سره وکي تا خبرې په خوله باندې کوي مګر لیکن فکر یې نه فکر یې بلې خواته تللی په بې پروایي سره دعا الله نه قبلې ځکه مخکې هلته موږ وویله چې عبادت ته ځکه اصل اصل د عبادت ویل سوی دی مغز د عبادت ویل سوی دی چې په عبادت کې عاجزي وي، تواضع وي، د الله په وړاندې تذلل وي، عبادت وايي دې ته چې ته د الله په وړاندې خپل ځان عاجز وښیه تذلل وکړه خشوع عاجزي وکړه نو دا چې په دعا کې عاجزي هم ستا خشوع هم ستا لاسونه هم پکښې پورته کېږي ځکه د عبادت مغز ورته ویل سوی دی نو که چیرې د یو چا فکر بل طرف ته تللی وي، سوچ یې په بل شي کې بند وي او دی و الله ته خپله عاجزي ښکاره نه کړي، تواضع ونه کړي، نو بیا خو دعا مغز د عبادت نه دی، بیا خو دا کس په هغه متکبرینو کې دی چې الله عز وجل فرمایي ان الذین یستکبرون عن عبادتي څوک چې کبر تکبر کی د الله د عبادت څخه الله ته خپل عاجزی نشي الله د الله عز وجل د لوی دربار په وړاندې باندې خپل خشوع خودو نه کی دا کس سره الله داسې ژمنه کړې ده چې جهنم ته به داخلي خیر خو په هر صورت که څوک په غفلت او بې پروایي سره دعا کوي داسې چا دعا نه قبلیږي په دعا کې به خپل ځان عاجزه حسابې یقیني به ځان عاجزه بولې د الله په وړاندې به تذلل کوې الله جل جلاله ته به د زړه له کومې په احتیاج یوه غوښتنه کوې نو الله یې یقینا قبلوي لکه مخکې چې محدثونه وویل حرام مال به نه خورې د حرامو خوړلو سره او چښلو جامو څخه به ځان ساتې نو یقینا نو بیا داسې ګټې دي چې بیا یې انسان نسي خلاصولی دومره مال دی دومره دولت دی دومره جاه و جلالت دی چې هېڅ حساب و کتاب یې بیا انسان نسي کولی نو الله عز وجل دې پر موږ باندې نور هم ورحمېږي لکه رحمېدلی چې دی په سر کې موږ وویله چې انسان عاجزه دی اړتیاوې لري د اړتیاو د پوره کېدو لپاره الله جل جلاله دومرې ښه سدا یقیني بانتیجې لاره خلاصه کړې ده چې بلکل الله جل جلاله د ده غوښتنې په تمامه معنا پوره کړي نو الله جل جلاله دې زموږ ټول احتیاجات راپوره کړي الله دې د دې توفیق راکړي چې خپل احتیاج و الله ته کما حقه ثابت کړو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب